سورة العراف درې اهمه مسلې بیانولې یو تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قال نو علیہ السلام وا زما قوم نشته ما باندې گمراهی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زا استاد زمان طرف از رب د مخلوقات واقعات الانبیاء کی ګړې فائدې او په دې باندې محمد بن احمد العدوی مستقل کتاب لیکلی دعوت الرسل چې د انبیاء دعوت به ټول عمر خپل قوم ته ډیر د مینې و زګه هغه یا قوم یا قوم انبیاء با په دعوت کې اول مسله توحید بیانولا او بدل ها مالکم من اله غیره قوم به یرو دا الله دا عذاب نه ان یخاف علیکم عذاب یوم عظیم سوره بقره کې نوښتم آیات کې مونږ ویلو یا ایها الناس عبدوا ربکم او خلقو یو ګر یو منی رب تاسو سوره صافات کې مونږ 15 شم آیات کې وایو چې د دې وجنا دایلا سزا ورکړې شو چې کله الله یو را بدل شندا په بدل کې دا مخکې یو اتیایم آیات کې هم سوره انعام کې تیر شوی و چې حضرت ابراهیم علیه السلام وایي مان زر الله بها من سلطان او سوره یوسف کې هم سبېختم آیات کې راځي یا صاحب سجنار باب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار او پرې کومګه موندا کسانو چې تکذیب کړو زموږ د آیاتونو وما كانوا مؤمنين او نو دای مؤمنان او درې مواقعا د رسول علی السلام درې مواقعا درې مواقعا د رسول علی السلام که ورسو نو بنوی تاسو لرا عذاب دردناک ازای ما کتلی دی کم زای نا کمی گٹی نا چغه او خراوتلی وا اوسو ما غزای اغشتی او هغه اوخه چې کما پیاله کې به لشلا غټه غټي جوړه کړي وا هغه هم شته چې دین او یریږي دې بي عزتي مکوي دا غي کورونو ته زدن نه تلې ما نو دا کای چې وته مو وای دا 13 سو کې چې یو کو دا لې یو کای دا 13 سو کې ګیندره او کای نو په دې باندې هغه هغه ټکنه سره ځکه هغه نه کې پکشته او بعضی کورونه پکې داسې وو چې لاندې به کور او بیا پکې پوړای ختلې وي بره نو بره به پکې نورې کمرې وي او کمرې داسې غټې کمرې نه وي محراب چې به دوره دوره کمره بوا اب کمرو کې به د قبر په شان ځای کنسته ولا عالم چې غسلو سب کورونه داسې وو چای ته خطل ګرانو زه د جیب د پاسه ودرېدم نو هغه دروازې ته ورسېدم څه کورونه په کې داسې اوچته جوړ کړی وو او د چا په دروازه باندې زمره جوړ کړی وو د چا په دروازه باندې باز جوړ کړی وو آیا تاسو په جنې چې صالح لګل شوی دی طرف درب دنا تاسو یې په جنې ایرول غریبانانو کمزوریو ورته تاسو ته پته چې صالح پیغمبر دی دا غي مطلب دا دی به ویریږي وي موږ کو نه یو خبر او پښتانه وي اجز خدای کړي نو دلا چا کړي اجزانو کو بغیرت نه وو اوږده کړه لاس لرا نو زخمی کړه اوخی لرا هر دا مفرد ذکر کئی او دلتا جمع سم مطلب زخمی کړه خو یو تنوا خدا ټول به خوشاله وو نو چې دا ټول به خوشاله وو نو ټول ته نسبت وکړه الفاعل وساکت سویان چې څو ګناه کوي نو هغه او کم چې غلي هغه ټول یو برابر دي سلا ور سره د دیوا مشوا ور سره د دیوا دیو جنا حدیث کې راځي بنی اسرائیلو کې وی حضرت صالح و ازما قوما های زما قوما دی توی ندا د حسرت دانا چغی اوریدل دی توی ندا د حسرت لګی او سړی رور توی بیټه ما مګرځا غلط دایو تمزا او سو کې مړ کی نو دې چې راشي و ته ودرېږي وای ما خو تا ته ویلو کنه نو دا مطلب نه چې ګني غاوري دې ته وای نه دا د حضرت وې هر صالح حای زما قومه تاکیق سره ما رسول او تا کام در رب زما او خیر خوای می لټوله واستاسو ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو مینا نه کوی د خیر خوانو سره ما استاد خیر خوای کړي وا خو کلام زما خبره منلا ولوط ان قال لقومي واقعا د لوط علیہ السلام ذکر کړي د پر د دغه د فحشا لوط علیہ السلام د هاران زیو هاران د ابراهیم علیہ السلام رو لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام روارو او د ابراهیم علیہ السلام سره د عراق نه چې کله هغه هجرت کو نو د ور سره تلو او بیا چې کوم ملک آباد شوه هغه مل چې کله د مدینه نه سړې ریل ګاډي په لار باندې زی المعظم سټیشن راځي او داغه نمک کې الهجر راځي الهجر تقریبا 180 کیلومتر د مدینه نه خیبر دی خزه الکانو بد فعلی کوئی جنکای ودونه نکوئی بل انتم قوم مسرفون بلکی تاسو قوم مشرکان وما کانا جواب قومی نو جواب دو قوم دلو تلی اسلام مگر دا خبرا چغی وی او کئی دی لرا دکلی ستا سنا دا کسان دی زان پاک پاک کئی کلی نیو باسای وی ځکه دې خو د بر کراغله وکنا مسافر نو مسافر چې ضرور دی شي د دې وجنا نبی علیہ السلام میں اللہ دے پہرت لوت باندې رحم ولېږي چې هغه دعا غوښتي وا او داغه نه بعد الله بیا لولو قومونو کې بیا راغلي د قوم اثر وی کړه اوس د حضرت شعیب علیہ السلام واقع بیانې د حضرت شعیب علیہ السلام کله کورونه هغه ما کتلې دي ازور کې ګرځېدلې ما او سورې هود کې به بیا ځلک تفصیل کو واقعا شعیب علیہ السلام باندې بات لله وحده مدین وا لو تعالی ګلې مونږ یو د حضرت شعیب علیہ السلام مدین د قطفورا زیو او موږ اصولو کې ویلو کله کله واقعا شروعي میانس کې ادخال الهي راړي کله د پاره تسلای کله د پاره دغه د وهم دلته تسلای پاره او خطاب نبی علیہ السلام تا و ان کان طائفۃ منکم کوي او ډلا تاسو نه چغه ایمان راړي باغ چې زرا لګلې شي په باندې او لا تعودن فی ملتنا یا بشی زمون په دین باندې عود په معنا د سوارا دا نه چې راو به ګرځي بیا نو سم مطلب هغه مخ کې دا غي دینو سو نه نه عود په معنا د سوارا نو معنا دا یا به زمونږ دین ومني او یا به زمونږ د کلی نه وځي بس دا کله پرېدا او د کلی نه ځا تا ته به وایي او لا داود النبی ملتنا دا ټول انبیاء ته دا څه ویلیو چې کوم یو نبی الله را لېګل دي نو هغه ته ویلی یا به دې مړ کو یا زمونږ د کلی نه وځه یا زمون خبره ومنه زمون په لار باندې راشه یعنی مړ به دې کو سوره ابراهیم دیار لسم آیات وګورئ دیار لسم سی بارا دیار لسم آیات الله امتحان او تکلیف راولي دې لپاره چې خلک الله تعالی وګرځي نو دی وایي زما کارونه سره جنگ کوم هغه ته خدای ذات سره جنگ کې دا سیا کلی والے شوی دی ادا زمونږه مشران دي کرونی سره به جنگ کوو کرونی سره به جنگ کوو ها کرونی سره جنگ کی دا وای چې دا الله عذاب دې مونږ به دا الله نه معافي غواړو الله برانه دا عذاب لري کی نو کارونه سره جنگ کوما په خوا به چې چاته وی ولام بنو هغه به جنگ کو او زه ته وی وینځه چې تلیفون ملاو کې نو وی ها دوی یو ورته وی ولام با زموږ یو مرګره ساده ونیو هغه وخت کې فلا یا من مگر الله ان بچ کی گدا الله دا زار نه مگر قوم تاوانیان هیڅ مطلب چې دا الله دا عذاب نه به تاوانیان بچ کی نه نه امن دو مانو باندې دی یو په معنا د بچ کېدو یو په معنا د بے خوفه کېدو بے یاره کېدو څه مطلب د الله د عذاب نه چې نه یریږي هغه تاوانی دی د الله د عذاب نه حق پرس یریږي ادا چې نه یریږي هغه تاوانی دی اولم یاد للذین یرثون الارض آن دے بیان شوی آغا کسانو تا یهدی یبین آن دے بیان شوی آغا کسانو تا چای میرا سرالی زمکا ماتی کا غلوځ ثم بعثنا من بعد موسی بآیاتنا اوس واقعا د موسی علی السلام واقعا د موسی علی السلام په اوله مسله وتصلی فلا یکن فی صدرک حرج سینه م تنگو غفکی گما موسی علیہ السلام تا وګورا د مصر بادشاہانو ته به وی د د خپل نوم ولید د پلار نوم مصعب او د نیکنو می ریان ریان د یوسف علی السلام زمانہ کې بادشاہ و د دې فرعون نوم ولید ولید ابن مصعب ابن ریان الا فرعون او ملئی فرعون او وزیرانو دتا فظلمو بیان لئی ظلم کو په دې باندې دا دلائل هغه ونمن لاغې نه انکار وکړ فانظر کیف کان عاقبت المفسدين ګورا سرنګ شان جام د مفسدینو لنډه خلاصه اول ذکر کړه چې موسی علی السلام راغلو فارسل میا بنی اسرائیل پرید ما سرا بنی اسرائیل سم مطلب زما قوم سر زیاد مکا اولی غلامان کری دا انبیاءو کار داو چه قومون بے دا غلامان اخلاصو دا قوم بے دا غلامان اخلاصو دا قوم خیرخواهی بے کولا قومیت اسلام کې شته عصبیت نشتا عصبیت چې خپل قوم لا خیر لټي او بل ته نقصان او قومیت چې خپل قوم لا خیر لټي دا خو انبیاء کړي وو ما سره زما قوم وی پرېدا غلامان کړی دي تباہ دکړل او تر برباد دکړل فارسل میا بنی اسرائیل شیخ القران وته ځکه ویلیو وی ته چغه ونو تباسو کې شیخ القران وته زما خو قوم دې کنه زه په خفا کېږم چې عزت یې مالي او مال یې خوري بی عزت کوی او مال یې خوري چې قومونه به د غلامانو خلاصول زکه یو شاعر وایي نه کالونه د غلام په غلامای کې نه سات د آزادای کزن قدمی ها د غلامان اخلاص کا غلامی که د روحی او که د بدنی سوره شعرا کې امراضی سوره شعرا آیت نمبر 16 17 اذا یا صوبان مبین دا د حق پرست نه خارا کله چې خپل مرګرو کې د استاد مخکې نو دی عاجز دي کثر نفس دی عاجز دی او چې کله د دشمن مخکې یو نو بیا د اجدها دا بیا داغه نوار غتا کی رستو برازی کالا فرعونو وی فرعون انا هذا لسائر علیم دا جادوگر دے نو آل دی وی فرعون وی جادوگر دے او دلته وی قوم وی جادوگر دے تفصیل به باغزای کې قوم یرید ایخجکم من ارضکم اراده کوي دې چې کی تاسو لاره د زمکه تاسو نه چې دا مسله بیانې دا کوم مانو لچ دا شامل دی نو دا بتا سره هم کیږي ارجی هو ونفعل کبل اصل یو کبل رضی د وصول اکبری قاعده نو وسط ساکنیږي وسط ساکن شنو او ګرځید ارجه شو قالو ارجه واخاو تا به وغواړي تانی ته به دی وغواړي پیر به دی سم شاز تا نه من خبر شوی یو سم شاو که سم نشو نو بیا موږ له سمولو چل راځي یو دور درې ورځې تا ته مهلت دی نشي نه چې تا ته خدي خدي خدي نه نه چې دی وای دا ما سلام کو سم شا او ګوره درې ورځې ورته مهلت دی او بیا به د ځان حال ویني نو ته ورته وخانده وای سیبا دا نن چې سوام دا بل لس ورځې پسوم وام میاش بعد به هم وام کال بعد به هم وام چې ژوندیم نو وام به نو مولد مرا کو چې سره سره درې ورځې پس کې نه نو مولد را لسل راکی نو دې به تا ته وي یره جی مدرسه بدل نه جوړ کو ځای بدل نه درکو مدرسه بدل نه جوړ کو اپره ادا خبره اسی مساله مو جوړو واسه نه چې ستا په خلی کې وبراشي چیرې مدرسه را لا جوړي نو ورته وایا وای د تمی سیزونه خو ما پرې خوري دي زه دا مسله وکړو درې معنا قالو ارجه واو وې دای جیل کې واچو دلرا او دلرا نو تا تما وای ها ګوره سم چګنی جیل کې باندې واچو ورته وای ما کله ویلی چې زب جیل ته نه زما زما کار خو مسله بیانولی دل دې رات الله صدق کا سناستی جیل کې برات په سونو ناشتی لا بشو نه می جیل کې واچو قالو ارجه واخاو وې دای جیل کې واچو دل را ورو دل را او لګا په کلو کې جمع کوونکی د کابل فوجو ها چې ضرورت به را جمع کول وي الا ولګا را جمع کا خلق والله یا دوکا بكل ساحر علیم وې د یا موږ له مساجری کې یو موږ زورا ور قال نعم وې ورته فرعون او نعم او حجر بسی و انکم لمن المقربین تاسو به زما د نږدې قانونا ډېر لوی اجر ولا ورک ما خوا کې بناسي هلوخي موخي بسټي را سټي زګه مالدار هغه وای زه چې د ځان خواته پرېدم نو زما شکر وباسا زه چې تا ځان سره کینو نو زما شکر وباسا زګا زه ډېر لوی سړې ما غول نه کوم کنه دې غول نه کوي کنه او د اسما دې لنځي کنه بعد نزي دې وای زه ډېر غټ سړې زه چې ځان سره کینا سودا پرېدم نو شکر وباسا انکم لمن المقربین او چې ایمان پکې نه وو نو هغه په دې هم خوشاله شو چې سیب وای چې زمون خوا کې بناسته یو نیمی دې په دې خوشاليږي نن سیب سره ناس ته منن می سیب تداوی نن می سیب سره وکړه او نن می سیب سره اوس کلا دې په تش په دې خوشاليږي ها سیب سره وکړه او سیب سره اوس کلا چا کی چی ایمانی نو هغه د سیب پناس ته نه خوشالي ازان له مستقلی یو قالو یا موسی نو دیوا موسی علیہ السلام یو ځل کراچای ته تلو ما زمون ما شاګردوم دې مرګره د بونیر دې امداد الله نو مې دې نو هغه ته ټلیفون راغې ګورنر د سند و د ټلیفون کې خبر شوم مولانا صاحب تاسو راغلي دي نو زور سره ملاقات کول غواړم نو ما ته وی ما چې ورشو غسل راځي مونږ به ورشو ته انتظامات کې بیا مونږ ورنر هاوس ته لاړو چې لاړو نو هغه په انتظارو ډېر خوشاله شو چې مونږ کې نه سو خبرې نشوي کولې ما خبرې کولې او هغه خبر غلې و ها سوار سي تیر شو بیا خبرې شروع کړې چراوتو ما تا مرګره وي وای دا سره په دې وړې خبرې کې استا مخ یو دې غلې و په دغه داسې روبو چې خبرې هم نشو کوي ما زما نه تمنو ځان له مستقل سړی زما د نسب تما ده پیسې زنه غواړم ډوډۍ ته زنه غواړم سشې ته زنه غواړم زما سشې دې شي نن گورنر دې سبا به یې زنده غي چې طيب یم او دا به یم ان شاء الله دغه نن گورنر دې او سبا به نه عمران خان امریکا کې تقریر وکړ نر سړی دا چا خو کی چې نر خبرې وکړي یو سړی ته وای د ګیدړ بچیا نو جنگ کوي اچھا ورته وای د زمری بچیا نو دې لګ نورم برید تا وکړي زمری خو کی نو ها نو تقریر خو زلاړ ما نو موږ ناستو داسې دا شاه فرمان گورنر ناستو پرویز خټکو دا نور ټول ناستو خبره اترې کې دي دا سمي باري سار ک دغه دا ځای وی آی پی دغه ده زرا پاسې دم ایولې ما ما کسي سار کړي زه کوم دا نه نو پرویز خټک ورپسې خپل منډې کړې حالانکه هغه خو په لوی او د باندې نو هغه ورپسې په خپل لاړ دی راوست وی مراد چې په پنځه شي نو موږ ناستو دی کې عمران خان راغی لوی لوی قدمونه غستل دا ټول وته کتار کې ودل زلړم شاته کې ناستم ما پسې کسان راځي چې راځي تاسو مخ کې ودرېږي ما نه سره ودرېږي بس جراشي بس ما سره خپل مرګرتیا ښکارا کړه چې خبره دې نه را کړې نور زه د پیروکار کو نه ما ځان له خپل تنظیم مشر راغې لاسونه ملاو شو روان شو خلک ورپسې دي گورنر شاه فرمان ما سره یو ځای چې ما ته وی تاسو ملاو شئ مې نه دی خو بلکې بس ملاو شو یو هغه منډې کړې لکه د وړو منډې منډې لاړ آیلس دې تر رسیدلې او ایرپورټ کې دو ورته وی وی مولانا سي هم راغلي وی کم دی یا نو بیا را تاسو د سټیج نه را کوڅه مال راغی نه نور ورپسې منډې والی نور په دې نه خوشالي کو سیب سره سیب سی یار نه نیه سبا نه یې او منګه د قران طالبان اوسویو بیا یو ان شاء الله تر مرګ به یو دا دا ځان له یو مقام دی هر دوستی او مرګرتیا ا سړې گئی ا په دې مګو شاله کې سیب سره کې نه سم سیب سره نه وکړه قال نعم وانکم لمن المقربین وی ورته فرعون او یی به تاسو د نږدې قانونا چې القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي وی به دا خان نواب ځای ته چلاړ شي نو تا دوی فلانیا ګرمي نه ده ته وایو کنه زیدا یاره چې لګي او بت رام کا کې کنه ډېر خوان به وکي نه بده استادي نه بده مشري نه بده پیري نو تبا په براواله او په بت رام کا کې نو بیا به یاره فلانیا ځکه نه دا کټراو باسه چې دواړه کینو نو ستا باندې مشري نه باندې استادي نو تا باندې په با خپل دیره کې کټ راوالي نو بیا به پلانیه دې بالغ تر ګلاس کا نو ته به بالغ راوالي ورته بکې دي نو دې واخې وځي دې وا په کټ کې سملی اتا ته به دوست په کورسای شي نو بیا به درته وی پلانیه دا بالغ لګ دی خوا کا دی خپو ته مې دا خپې مې دا باړو کو گئی نو ته بالا خپو ته بالغ کې دی نو دې بازار تم لاس دی په کټ کې ته وو ته اوس پر په کورسای کې لاس دی ها نو بیا بازار تا یو سات تیر شي یې راستا پلان ډېر خسړیو زمونږ ډېر خدمتونه کړی چې براغه دا ځای بداسي ګنداو نو پاتې مطلب به دا جارو راواله او دې ځای کې می جارو نو پتا به جارو وای نو تا تبناس دې کې ناسو د ولې پرې نه دي دا جس طالب ملمشا نو پاړ پښکال کې به تزر تلای خوره کی ابړاستان بازار زر غونډه کې نو شاته بازار ته کیدی جی تاسو ډزه وی پکې باندې نو سردار براوای او فو او فو او فو کو سردار بازار ته وی او زر بچړی ته اشاره وکړي چې الله چای باندې کا او تا ته وی دا خپل کې راو دې کله دا خپل الله چا پیدا دا جز ملمشه چی عزت من شي اجزانو سره دوستی وکا او جزان نه غټو سره کې نو بیا به ورته سیب سیب کې قال نعم وانکم لمن المقربین غټو څنګه مزه په دې سپکېږي ها چې ته غټي بیا ورڅخه ځه ها بیا بزان داغه نه غټي ځابه چې متکبر ما متکبرین تواضع بیا چې هغه سیب دې نو ته وته دا کې چې ستانه خسه به ما ته به سې وې بیا به ته دا کې چې زما دې راستا دې رنه خولې دا زما سورلی ستاسو سورلا نه زما جامه ستاسو جامه نه خولې دا سوال ته یو ځل تقریر لته له ما زمو مرګري خو سره جزانی دی راي هم نه دی او خان په دې راګي پروګرام کړو د ناس دې چای چې ګاډ کې کېنا سم ډډه مې والا نو خان راته چې تاسو ډېر کوسا کې کېنې ډډه کوو باندې نه زه زمیدار غوړم سړیم زه په کټ کې خوشاله ځم مې ساده کړ زه کټ کې خوشاله افضل خان نو دا سواته ها نو کټ کې مې ډډه والا نو هغه کورسای کې غریب کې نه ته مجبور ایم چا ما چې اوس کله را پاسې دو ا مرګري بازي پوښو ما ته وی جیب کار خو دې وکړ ما دا دوه کټه یې چې زه راوستم یو به زار نه یو به مال یې دوی یو کې خو بیا داغه نه ما سره ډیر ښه تعلق شو بیا یو کانفرنس کې خود د پښتو کانفرنس په خور کې اما ته تب په کې راځي او تقریر وکړي زما خو ډیر خوښ شو زما تک چې پښتون مولا خوخي قال نعم وانکم لمن المقربین وې هغه اوز تایب تاسو د نږدې کانو نه ماتا تاسو به ما خوا کې ناس پاسې یو او زما لوخي موخي به سټای دا سټای مزه د مالدارو ډیر وتا او چې زی نو بیا خو مطمئن ځا ځان خو خوددار حسابو قالو یا موسی نو دیوا موسی علیہ السلام یا تو غردوی و ایمان نکون نحن الملقین یا بشو منگل غردون کنا ادب پکیو مومنان نو خو ادب پکیو الله ایمان نصیب کو قال الغنوی ورد موسی علیہ السلام تاسو غردوی کلا چغی وګرځول ام ساګانو لرا سارو ایون الناس نو نظر باندې وګړه پستر ګو خلکو باندې سیر اثر کوي واسترهبو وی يرول دیلا وجاو بسحر نازین رات لوګا غي بجادو لوی باندې واو ہے نا الا موسی نو اي وکړه موږ موسی عليه السلام ته چوغورو ساده داولی وی رب موسی و هارون زګه غي ورته معرفت در ربک زګه دا غي ذکر کر رب موسی و هارون چې چا در ته رب کو هغه یې رو ما چا در ته توحید کو د خدای کتاب کو هغه مې روا تبا بشي رب موسی و هارون شیخ القران یو ځای کې تقریر کو یو سړی په کوټه راو ته ټوپا کیونیو وی پنځبیر مولا کله زیارت نوم دی واغس ګولای درالا شل قران و دوی کبیر زیارت د مسلې نه به بلا وکړه نو سړی باندې او شورو یو کړه اخیری کې هغه سړی راغی وستا پر ایمان را چغستا په اعتماد دی چې دا د دمرګری دی او دا د یو چل جوړ کړي خلق اړای او فرعون لا ډیر چل ورته د دنیا په اعتبار ډیر خيارو لیاس باغی اړای کار خپل کوي کار خپل کوي لیاس باغی اړای خلق باندې لحاظ اړي و راوستي ددي اداوي د د مرګريو د موسی چلي جوړ کړي دي دای کړي دای کړي د بکار خپل کوي او لحاظ به هم پتاړي استاد پاره مې داسې او کو تعالی داسې کومه او چې ایمان په کې راغې نو هغه په دبکی کوي لاس په با الله پرې کم ځلان بم کم او چې ایمان په کې راغې نو غیرت راغې غیرت د ایمان سره راځي چې ایمان نه نو غیرت نشی راتلې غیرت د ایمان سره راځي وما تنقم منا بد نګنې ته زمونږ نه مگر دا خبره چې مونږه ایمان راوړې په دلال درب زمونږه کله چې را لل مونږه تا ورب زمونږه توي کې په مونږه باندې کلا کواله صبر وتوفنا مسلمین او بوز مونږه تابعدار ګور اوس د صبر دعا غواړي الله مونږه کلک کې صبر الاستقامت علی الدین چې ما مخکې هم الله زامن الله کړی دي اوس به هم الله لال کوم خو په دې بیا واس نه رسیدلې دینه مخکې الله مردار کو قال موسی لقوم نوی موسی علی السلام فل قوم تا امداد غواړی په الله سره او صبر کو یقینا زمکه دا الله دا ورګی دیلا چا دا چې خو شیدا الله د بندګانو دا الله نه نو پښتنو ولا په غاړه کې چاکو ځړاندو په خوا او چې د ګرځېدو وشم نو سادارګې وی ولا جوړ کړو بوګه به چور دا یو نه کول زګا د پښتنو ژوند په جګړو کې تیر شوی و هغه د مغول سره جګړې د دلزاکو سره جګړې ژوند په جګړو کې تیر شوی و نو غاړه کې به ول چا کوګې ځوان چې بچیا که پښتنو کې ژوند تیرې نو دي چړو چاکوانو کې به ژوند تیرې چا دته ور سره سادرګې به ول بوګه واچو چې بچې دا دی کفن دی کم ځای کې چې مړ شو دا بدر باندې څوک واچي دا نه یریږي چې به کفن وخښ شو د ایران دای ته بیا نور څه جوړ کړ پیریانی ری چاګو ته ځوان گئی پیریان نه یارو شه دغه دای ته نه دا بیا جوړ کړل آی ورته من دې سره د دیو موسی پروام کو قال سا ربكم ايو لگا دوکم چې کله غلا تسلی ورکا مشر لا چې تسلی ورکا او توای هم دې سره د دې ته به غمشا دا جنگونه او جګړې زمونږه ژوند دی تا ته به نه پریدو مونږه یو کنه نو بیا د مشر زړه نه دعا خيږي باز دا الله د بندګانو نه دا سه بنیان دي چوکار باندې قسم خورینو الله یې کوي داغه کلکواله دا الله خوخي داغه غیرت دا الله خوخي غیرتی بنده دا الله خوخي موسی علیہ السلام ورته اوس به الله تاسو دشمن تباہ کوي چا چې اعتماد په الله کړی داغه دشمن ذلیل شوی او رسوا شوی دی زمون په دې ملک باندې ملخان راغلی عذاب نو هغه داسې ملخانو چې برا به سړی قتل نو اسمان نخ کاریدو داسې د ملخان یو بل سره روانو او د زمیدار او دغه ملخان به سم راکوچو نو چې دوه منټه وخت تیرېدل نو په فصل به یو پاڼه هم نو پاتې ا به خړلې وټولو ها دا چې به خړلو و دې مخکې کال کې په سند کې راغلی او دا الله عذابي دعاء الحي من الحي الحاضر جائز چې جوان دې حاضر دې سواء کان فاضلا او مبذولا کستان غوړه دې او کنا غوړه دې وتوای مال دعا غوړه جائز ده نبی عليه السلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلو چې هغه کلا عمره لا ته ورته وی لا تنسنا فی دعای کا یا اخی وروریا منګه په دعا کې مې راوا نو حضرت عمر ته وی منګه دعا وغواړه موسی علیہ السلام ته وی منګه دعا وغواړه جایز ده ژوند دیو چې ژوند دی ورته وای چې مړ دی بیا ستا دعا ته محتاج دی یا موسی ذلنا ربک موسی علیہ السلام د باچا خان رورو هغه مقرر شوی و نو چې کله هغه مقرر شو نو بیا داسې حال جوړ کړ چې دا لور وا مریم او هغه دې او سیک سره نکاح وتاړو او په توډيري کې شیخ القرآن داغه خلاف تقریر وکړ او بیا شیخ القرآن باندې استغاثه او شو راپورټ به وشو او هاي کې وال ټکول شو شیخ القرآن په خپل روح لګی لیکلی دی په خپل دایره کې چې نشریان خپشو او په ما راپورټ وکړ او ما دای خلاف تقریر کړو دا یې نشری او نشریان خلاف هم کړو چې کله وخت راغلی د مسلم لیګو هم کړو د بل هم کړ چا کې چې غلطي وا پاغه رد کړي نو خلک دا غن تنگ شو هغه به د مړی خاخول الله ټنيشته بوجو کې به مړی خاخول نو نظام الدین براغه نو دغه نه چغي والي الله دنا اخلاص کې مونږ بخښو نو سکندر مرزا براغه د میر جعفر نواسه نو هغه بدعمله غدار امیر جعفر هغه سړیو نو غلام احمد لکړا پی راغی نو یا الله دنه هم خلاص کې نو مونږ بخښو نو چې هغه لار نو ایوب خان پی راغی وی خدای مارشل را باندې مسلط کړی الله سکاله وشو دنه هم خلاص کې نو چې هغه نه لاړ نو یحیی خان پی راغی نو یحیی خان ولا ملک دوزایا کو یا الله دنه هم کلاس کې نو مونږ بخښو نو بټو پی راغې نو د بټو مالدار او غریبانان او جنگول سرمایدار او نوکران او جنگول کارخانه دار او نوکران او جنگول دنا خو اخلاص کم ضیاء الحق پر راغې نو ضیاء الحق به مال سلام مقرر کړه او چا چې اټم بم جوړو هغه پانسی ک نو داغنه چغواله الله د نا اخلاص کې مونږ بخښو نو گنجې نواز شریف پر راغی نو داغنه چغواله نو بے نظیره پراله نو غلا تماشا وا نو خدای دې نا اخلاص کې بیا په نواز شریف راغی وی دې پر بخیو نو بیا په چغوال بیا په بے نظیره رااله نو بیا یې چغې والې نو بیا په مشرف راغی ها چې بیا به نواز شریف راغی چغې والې بیا په مشرف راغی نو تباہی د ملک وکړه غیر را دن کړل انګريزانو له اډي ورکړي په افغانستان د دې ځای نه 57000 حمله وکړي د مسلمان د ملک نه علماء یې قتل کړل، طلباء یې قتل کړل، بې جرمه خلک هغه ونیول او تباهي یې وکړه، نو یې الله ده نه هم خلاص کړ، نو موږ به ښه شو. نو چې د هغې نه خلاص شو، نو اوس پرې دی راغی، نو اوس د ده نه چغې وباسي چې لا بیا به مخکې څه یې، آګې آګې دیګ هوتا هې کیا. چې لا مخکې به بیا څه کوي ځاهم ينقصون چې عمل ترسو نه سم شوه اعمالکم هم مالکم شامت اعمال ما سورۃ نادر گرفت زمونږه بد عمل سورۃ نادر نیولې هغه چې خیر اجوله مونږه پای کې او پورا شو مونږ دراب ستاخو په بنی اسرائیل په سبب دا چې غي صبر کړو او هلاک لمونږه چې جوړول فرعون او قوم د او ما کانو یارشون او هغه باندې چې دای قتل پاګې باندې وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر تیر ګمږه بنی اسرائیل په دریاب قال غیر الله یبغیکم الها وی موسی علیہ السلام بيد الله مې ولټو متا سلب الاله سوره انعام کې ویلو سوار لسم آیات کې ابا غیر الله تخذو ولیا بیا ویلو ابا غیر الله یبتغی حکما اب یا ویلو غیر الله یبغیکم الها چې زیه د سړی د هغه مخ حلالو لشي او زیه د هغه مخ کې پروتي دا ډېر لوی تکلیف دی وواعدنا موسی سلاسین لیلا بلا مرحله پینځما وعده وکړه موږ موسی علی السلام سره د دې شپو نو پورا کړې موږ د لارا په لاس باندې انسان د موږ ته لاس باندې ورې تیرې اشاره دې ته چې انبیا عاجز دي د خپل اختیار خاوندان نه دي فتم میقات ربی 40 لیلتان نو پورا شو نیټه د ملاقات درب د سلویخ شپې ایو شاعر وایي اے صوفی شرابانگا شوت پاک که در شیشه بماند اربعینی سلوی خرازی زان لشا الله سره مناجات چې زړه دې پاک شي وقال موسی لاخي وی موسی علی السلام پر رو هارون علی السلام تا او خلبنی ته قائم مقام یا زما زما په قوم کې ته زما قائم مقام یا دلتیا هاي او روایت کې راځي نبی عليه السلام حضرت علي ته ویلو یا علی انت مني بمنزله هارون من موسی اے علی ته زمانہ بعد داسې لکه هارون چې د موسی نو شیعاګان وایي او هارون علیہ السلام پیغمبر نو حضرت علی پیغمبر دی دا نه دا معنا نه دا وایا او درې مدا سوا چغی اولوهیت تورسو نو حضرت علی ته وی ستا په وخت کې به خلک درې ډلې شي څوک به دی اولوهیت تورسه تا ته به الهوی لکه شیا څوک به داسی چای به تا د صحابي د پیغمبر وای په خپل حال باندې غړي او څوک به داسی چې ستا مرګ به روا وګڼي څنګه چې د حضرت هارون مرګ روا ګڼه ستا مرګ به روا وګڼي او دی وجه چې کله بیا خوارج رالل نو هغه د حضرت علی مرګ روا ګڼه او هغه عبدالرحمن بن ملجم چې حضرت علی شهید کړي وو هغه دور از مرګو چې کله هغه وجل شو په غوګونه دې پرېګېدل رنگ نو زیاړ شوی لاس دې پرېګېدل رنگ نو زیاړ شوی چې جبه دې پرېګېدل رنگ زیاړ شوی ولي وی په ما بداسې وخت تیر شي دنیا کې چې زبر ذکر ورنکم ګور ذاکرو خدا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مرګ روا غنو عبدالقاهر بغدادي داغه کتاب دی الفرق بین الفرق پای کې هغه ذکر کوي چې دا هغه چا چې حضرت علي شهید کړو داغه تعریف چې کله خوارج کوي نو هغه وایي یا ضربتا من تقیهم ما اراد بها الا ليبلغ من ذلار رضوانا وبرزگارا تا چې حضرت علی وجه ستا نور سمالم نو خو چې الله درنا رضا شي تا الله رضا لدی کړی دی انی لا اذکره یوما فاسبو او فلریت عند الله میزانا چې ستا د عمل یادو ما زوام کله چې اعمال تل شي ته بدل ډیر لوی مقام خاوند دی ډیر لوی کار دی کړی ته به ډیر بدبخته د مخلوقات یې کله چې اعمال تللی شي هارون علی السلام ته وی زما قائم مقام یا زما قوم کې واسریا اصلاح غوا ولا تتبع سبیل المفسدين متابدار کې غزلار د مفسدینو نو کلا چراغ موسی علیہ السلام زمونږ ملاقات لا خبر یو کړه د سره رب د نو هید و رب زما ما تران خیا چې زتا ته وګورم اوس دا سوال کو بن اسرائیل هم کړو خو باغی عذاب راغلو موسی علیہ السلام وک او په دنه دی ولي سوال کې نیت کې فرق دی کله خبره یې وای خو نیت کې فرق کی دی یو هغه بدل لګي د بل هغه بدل نه لګي موسی علی السلام د مینې نه کړو چا خبره واوري دی یا ارمان دی الله چې تا وینم هغه د مینې نه کړو د دې وجنه نو کله چې په وشنوې پاکی زتا لرا زه توبه کوم تا دا زما ولد منو بل دې خبره را چې ته دنیا کې نشي لیدې نو یا الله وا موسی علیہ السلام ما چور کړه تا لا پال کو په سبب پیغام در ګلو تا لا زما په سبب خبرو زما تا سره نو نیوا چې درګه شتا تا شل شکر گزارونه خوش اونیوا مطلب دا زن کې مجسم شي نیولې شي دا ذکر عزو علی بن ناجز حدیث کې راځي د جام غاغونه په سنتو باندې کلک کوي کله چې خلک تاسو له سنت طریقې الی وقت ابنا لو فی الالواح زر دې چې وغو مونږه تاسو ته انجام د فاسقانو ساس روان آیات الذین زر دې چې اړو ما د فهم د آیاتونو زمانہ هغه کسان چې غي ځان غړ غړ غړي په ځمکا کې نامناسب قران ولا نو ورزي قران ته نکینی نو زبه د خپل آیاتونو د فهم نواړو فهم د آیاتونو به نصیب نشي د دې وجه زنونی مصری وایو زنونی مصری هغه سړیو چې امام شافعی رحمت الله علیه بداغه نه دعا غستا مدارک داغه قول ذکر کوي اب الله هو یکرما قلوب البطالینا بمجنون حکمت القران ها بدا کوئی شانی نزول دے او شانی نزول دے او دا د هغه زمانه لانی پور آیات راغله او لانی پور راغله تا د صفات شو د دې زمانه قران د هر زمانه د پاره وای یراو ګلا د لا یمنو بها او ګوینی د لار د اسلام نیوی غلار لار نو کلا چې واپس موسی علی السلام خپل قوم ته غضبان اسفا دک د غصه نه او غم نه غضبان غصه اسفا غم جنو چې ما ور سره زړستړې کو فرعون نه مخلاص کړل منډه مولا والی او چې لکته زاخوا شو باندې دای چې سکی باګړل ټولو ته په سجده پریوتل موسی علیہ السلام د حسین الله سورې دې دل تخته ته نه پریوتی نو کې خوري دانه چې هغه راو بغولي وال کلا لوه کی خودي تختای القیت علیک محبت مني نو سمرا القیت علیک را بغوله تعالی منګه محبت پر طرف نه کدا اچول من بتا باندې محبت وال کلا نو هغه خودي تختای او وی نیو سر د خپل ور یا جرو اله چراخه ځان تا سر نه رور نیو ګری او سر نه نیو ځان دې راخ دو مطلبا یاد دی و جنا چې تا مسله اولې نه بیان کړي دا خیال دا چې دې غلې وو مسله نه کړي چې ستا مرګره له او مسله کې سستی وکړه ته الله زجر ورکول شي یا یجر ځان ته را نږدې کو لاس په واچو ولې دې مسله نه کړې امیر دواړه صورت کول شي کله یو مرګره را نږدې کې مشره سره کله وته غوسه کوي قال انوی موسی علیہ السلام رب زما بخناو کې ماتا دا د انبیاء شان دی او زمرور تا دنه کې موږ لرا په خپل مهربانای کې او دې دې رحم ګون کې درا ګون ګنا یقینا هغه سان چې وی وسخی لر خدای ته زر دې چې ورسې دې ته غضب د طرف بدل نه او ذلت په ژوند دنیا کې چا چې د حق پرستو خلاف کړي چا چې د حق پرستو جماعت تسنس کړي چا چا چې غایبانا د حق پرستو ته خلق لم سوري دي نو پاغه د الله غضب راغله او ذلت پر راغله ذلیل شوی دي رسوا شوی دي بیا چا چې د حق پرسو خلاف کړي نو هغه الله ذلیل کړي رسوا کړي دي وکذالک نزل مفترین دا رنگ سزا ورګو موږ مفترین تا درو جوړون ګوتا زګه ته خدا حق پرس بی عزتی کولا کنه حق پرس دې سپخ کار کو د ځان نه به په درو جوړول دای کړی دی دای کړی دای ولې نه کړو دای ولې نه کړو د پاره دا کسانو چې هغه د خپل رب نه یاري دل وخت دار موسی قومه ورګ موسی علی السلام چون کړ موسی علی السلام د قوم نه او یاد دن سړی د پاره د ملاقات منګه د پیشای زمنګا او یا تنولی زګا دولس قبیلی وی داری قبیلی نه شپک شپک کا سواغستل دې پاره چې اسنه یو قبیله وي زمونږه کسان نه دی غستی نو شپږ شپږ ادارې قبیله نه واغسته نو چې دولس قبیله وي شپږ شپږ کسان شو 12 چک 72 نو دوه پکې موسی علی السلام او هارون علی السلام نو چې دا دوه تلر کې نو سو پاتې شو 70 وقت دار موسی قوم موسی بین رجلن لمی قاتنا د پیدایش مصیبت پردی کور کې لوی دلا د په ملک نه بیا واتل پردی ملک یا آباد دلا بیا د شپې راتل خزا بیا بان کې پرې خودلا ها بلا هاگی شدا با انبیاء هیچ کس نه دهدا نشان در کربلا انبیاء چې کوم مصیبتونه برداشت کړی دي دا غي مثال په کربلا کې چانه نه پیش کړي شیل قران وی وی د خوب حالتو زودو ما او خوب وینما د قیامت راز ده او زه ولاړې ما چې سبا کېږي په پولیس رات بسنګ زما دې کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې او ما د نبی علیہ السلام لمن تلاش کو او چې زه سو پوهېدم نبی علیہ السلام ځان سره د پولیس رات نه استیو ما پورې لاړ ما حضرت ابو هريره دې نور صحابه دي نبی عليه السلام دې پدې کې او سړی راغې دم لوړ دې مضبوط بدن دې او نبی عليه السلام سره خبرې شروع کړې نبی عليه السلام دوی ما وته داسې وې نو هغه داسې وې دا لاس داسې وې وی زغله غوندې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته هم دا سوق دی د نبی عليه السلام مخ کې داسې غوسه کې اړم نه او داسې مضبوط مټي دي وی ما ته وی دا موسی عليه السلام نه کنه وی زدا سه لګرا رست شوما چې دې دې زه دورا غوسه دی وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنه مقرر کمن لا په دې دنیا کې توان د نه کای الله مونږ لا توان د نه کای راکا طاقت د نه کای راکا چې مونږ د نه کای کارونه وکړو واستر لنا فی هذه الدنيا حسنه مقرر کمن لا په دې دنیا کې توان د نه کای مور ته منسوب نو یو مور ته منسوب په دې اعتبار چې د مور نه پویا پیداو نو نه پویا امي ته امي زګوي هغه داسي لکه د مور چې پیدای نه خوري دویم منسوب زویم څنګه چې د مور پاک پیداو نو دغه سه پاک نبی علیہ السلام ته په دې ادوار باندې امي وای دا نه چې غاز علم په ادوار امي وو امي پاک باز معنا مونږ څنګه کوو چې لکه د مور پاک پیدا شوی یو الذين تبعون رسول النبي الاميه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکینه شروع او دایوی سور ازوانا چې مدینه تراغه نو ای نبی علیہ السلام څنګه اورنین رالل نو هغه چون کې د سارو عادتو نبی علیہ السلام دی وی ابغنا رسلان موږ لسپین ټکه پکار دی سپین ټکه کوچ ماست پای شملې نو ورته سپین ټکه وایو امغه نار اسلام نو نبی علیہ السلام ورته وی علیکو بالزاد من علی بیل زیغا دو خانو را میخوا تا ورشی نو غیولی گلا او باغی کې راځي چې نبی عليه السلام ورته ویل کو به زود من لیبل زید خان وغیرہ می تور شي سر دور نبی عليه السلام وي نو چې دای لاړل فشربوا من ابوالها والبانها هغه اوس کل نو چې میتیازي اوس کلی نو بیا داسې نه اهل شو چې هغه ساروانه دې مړ کړل دې میتیازي سکی نو نه اهل شي نو بیا خپل مشر نه پیژني بیا استاد نه پیژني دین نه پیژني میتیازي سکی دي کنه ها فشربو من ابوالها والبانها هغه اوس کله دولس ټولګي ډلې واو هنا الا موسی وایو ګړمنګا موسی علی السلام تا یعنی استطاع شرط اسباتن امما منصوب بنا بر بدلیت استطاع شرطنا تمیز ده زګه تمیز بیا بل شان راځي واو هنا الا موسی وای وکړه موږ موسی علی السلام ته کله چې طلب د وبو یو خپل قوم لا وی موږ وه پام صاحب خپل باندې ګټا روان شوی ز دینه دول سینی ازای مالی دلې اوس ما چې نه رواني دي قضا لما كل ناس مشربهم تحقیق سره پوه شو هر یو ډلا په ځای د سکلو د وو باندې سورې ګمنګا په دای باندې ور یز ورول منګا راولې ګل منګ په دای باندې ترون جبینن مړ ځان او وی منګا دای تا خړای د پاک وغنا چې منګا رزق درکړې تاسو ته دای زیاتې نو کړې په منګا له کینو دای بزانو ظالمان وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ شپږمه مرحله د ابتلا کلا چې ویل شو دی دا اوسېږي په دې کلی کې خړې د دینا سرنګ چې تاسو خوغشي او یا کلمه چې سبب د معاف کېدو د ګناونو او د نشي دروازې د جمعه ته په تابعدارای بخنه به او تاسو ساده ګناونو تاسو او زر دې چې زیات به کو بخنه نه کانو لا تپوس وکړ دای نه د حالت د کلی هغه چې و په غاړه د دریاب کله چې زیاتې ګوزی پر ورځ د خالی کې کله چې براتل دی ته میان د دی یو مصاب دین پر ورځ د خالی د دی باندې شران ښکارا و یوم لا یثبتون او په هغه ورځ چې نه خالی ورځ ونوا نه براتل دی ته میان خبرم دارنګي وا وې دای معذرتن الی ربکم د پارا د عذر پیش کول رب تاسو ته او خام غا چې د انسان بچ کی د ګنا نه دای منی کول ای ورته سړیا صحیح کوی خپل کبر کې بسم نی ای وی من کو با الله ته باندې پوری کړه چې من وا تا وی نه کړي وا منی کړیو شال چې دایوم د دې کار نه راو ګرځي او دای منی شي زکه منګه وتوایو فلما نسو ما ذکرو بی کلا چې دای پر خدایا چې پرور کې شو دای د پاغي نو خلاص کمنګا کسان چغی منا کول د بداینا وونی ول منګه کسان چې غي ظلم کړو فازاب صح باندې په سب داغي چودای ما ته وګي حکمونو دا الله لا اچا چې ظلم کو امه غر کړل چا چې منی کول هغه می خلاص کړل کم چې غلی پاتې شویو وی خپل قبر کې بسملی مړه نو هغه مور سره لاړل او کلا چې وکړه موږ ستارب او موږ مخکې ویلو شادوګان ته ولې جوړ کړل ځکه ظاهري تابعداري کوله او حقیقت کې خلاف مار الله ته داسې زناور جوړ کو چې ظاهري شکل د بندا او حقیقت کې زناور کلا چې اعلان وکړ ستاره چې خامغا لګم بدای تر تر قیامت هغه څوک چې رسای بدای ته بد تکلیفونه یا ګنن رب ستاد زر عذاب والا او انه لغفور رحیم او دا الله دې وخونګه مې ربان ور سورہ انعام عمر آیاتونه ختم کړل چې سورہ انعام عمر آیاتونه ختم کړل نو تفریح و پاغي نو ماغه اخیری آیات د سوره انعام راړه او لام په داخل کو هر دی ویلو ان ربک سریع العقاب نو دل دوی ان ربک ال سریع العقاب تفریح په ما سبقا وانه لغفور رحیم او دا الله دې بخون کې مهربانا او تقسیم کړه منګه دایله تقسیم کړو منګه دایله په سمګه کې ټولګي بعض زینو نیکان لکه عبد الله بن سلام وغيرها بعض زینو سیواز دینا امتحان کړه منګه دایوان دی په خوشاله تکلیفونو خامخا چې دای راو ګرځي د بد عمل لا چې میرا سره وړ کتاب نوی دی لرا سامان د دې ژوند دنیا او وای دې زر دې چې بخنه به وشي منګا تا یو عالم نیک عالم وفات شي زامن پاتې شي دا غي بیا سر دنیا مقصد یو و ایاد مرض مثلو یا حضور او گراش دیت سامان پشان دین وخلی دی اغیلا ان نه هغه ځای شوی دینه او ادب کتاب کې چې نه وای په الله مگر مناسب ده الله الوس دې د یا چوب بدی کې خامغه ګور د اخرت غره دې د پار دا کسانو چې هغه ځان ساتي د منا یو د الله نه فلا تاخلون وتاسو کې عقل نشته والذین یمسکون بالکتاب کله چې وستا رب ستا د بنی بنی آدمونه د شاګانو دای نه اولاد دای یو بل نه لکه د سرو بیګیانو پیدا کړل او گواہ کړ دای لره په ځان نو ورته وې زستا رب نیمه قالو بلا نو دای به شکه زمونږ ربه او مونږ اولاد رسو دینا نو تم غلا کې پاغا چې کړي دي باطل پرستو وکذالک نفصل الایات دارنګ واځه کومګه دلایل خامغا چې راو ګرځي الله تا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اوس د موسی علی السلام زمانہ کې یو سړیو چې هغه تابعدار د موسی علی السلام او شاګردو هغه تابعداري پرې خدا سرکش شو یاره و استا شاګرد دی نو نو دا د موسی علی السلام شاګردو ها سرکش شو دنیا پرس شو نو الله دا ذکر کوي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اشاره دیتا لیکن د میلان وګزم کیتا او تابع شو خپل خواهش دنیا ته میلان وګ او خپل خواهش پس روان شو فمثلو کمثل الكلب نو مثال د پشان د سپی باندې ده په مخلوق کې ناکار اس په پلیت نه جسره او د تشبیه ورګل سپی سره ولې زګا سپې چې لیوانې شي نو دی اول مالک شي شي سپې چې لیوانې شي دی اول مالک شي شي او دې چې لیوانې شي دنیا پر سمولا دی اول خپل استاد شي شي دی اول خپل مشر شي شي او سپې نه عادي بے حیا دې زه پایا سکار نه او دغه شاګرد په حیا باندې اس کار نه یو سپه د خپل اولاد دشمنی سپه چې بچې لګرا لویږي نو داغه دشمنی هغه لا کور روانه هغه تبا کوي دې د خپل اولاد دشمنی دې خپل اولاد له کورونه روانه یو دا اولاد دشمنی سپیچ دے هغه چرته چا مور نه لیدلې د هر وخت یوږي او دا دنیا پرس مولا د ټول عمر یوږي ناری ما څنګه سنشته او ما څنګه سنشته د ټول عمر یوږي او ناری د سپیکار جنگونه یا د کار هر ځای کې جنگونه او فساد کار د سپو دی هغه کبا ا د پغاپلو مشرات وې سپی بواړو د کلی مشرانو ا د کار د سپوی او سپه نور هم ډیر بد عادتونه دي سپی چې بوډا شي اته بیا د نور سمې نو دیو دیوال په سوري ناشتي اخپای او چا تکړی خپل دوبره سټي دی به بیا خپل دوبره سټي مسلو کا مسل الکل انتا ملا لئی الاس که شړې دای لرانو ما ساس گئی که پرې دې روما ساس گئی سمات لبو ډیر د پیریانو بنیانو نه نخی دادی دای لره دې زړونه نه پوهیږي په دی باندې قران کې سوچ نه کوي دای لره سترګې دې نه ویني په دی باندې قران دای لره غوګونه دې نه اوري په دی باندې قران نو دا کسان دي په شان د ډنګرو بلکې د دینم بدتر او دا کسان هم دې نه خبره ده الله دې کتاب نخکارا گئی دی لرا لی وقت آنی فی وقت آ پخبل وقت کی اللہ او مگر اللہ مخلوق تے پتہ نشتے ساکولت فی سماوات والارد درون دے علم دا اسمان دا قیامت پاس مانو زمکو سمطلب برداشت دی نشکو لے نو که علم د قیامت او تخیل چې قیامت به کله راځي غم نه بدای مړوي برداشت دا هغه نشکولې لتا دیان لتا لتا دی گم با الا لتا دی گم الا بغتتان را بنشی تاس دا مگر ناساپا تپوس گئیستانا گویا گت خبردار دینا وای بیشک علم د دې ځا الله څخه دی لیکن اکثر خلکو نه پويږي نه به صرف تصرف وای واګ دار نیمه ځان د پاره نه نه فیون د zarar مگر هغه چې خول شي دا الله ولو كنت علم الغيب که زه پوي دې په غیب باندې نو ما بزان له ډیر خیر جمع کړي وي وما مسنی سو او نه برسېدل ما ته تکلیف نو ته سي نو حمل واغس دی حمل سپک نو پاتې شو په دې حمل سره نو کله چې درنه شو نو فریاد کو دی الله ته چې رب دې دې کتا را ګمنګ د نیک بچي شوبا منګال شکر گزارونه نو کلا چې ورګ د اله الله نیک بچي جعل له شرکانو ګرځول دی الله رئیس داران هغه کې چې ورګړي دی الله د اله باز خلک د دې مزداق حضرت آدم ګرځي د حضرت آدم او د حوا بچي نه پایدو شیطان ول راغه ورته وی زما په نوم ول نوم کې دا نو هغه به پای هغه ول عبد الخالص نوم کې خود نو هغه لوی شو دا یاتونه الله دا غي بارک راولې چې بچي زور کم بیا پکې را سره بل څه صدار کړی معاذ الله انبیاء شرکو چای شرکو توای نو بیا زر وای دا شرک به تسمیه ده دا خیر ده چا وی چې شرک به تسمیه خیر ده شرک لګ دی او ګډیر دی نو حرام دی دا دریم دا چته ته آدم علی السلام او حضرت حوا علی نو صيغې خو د جمع راړي فتعالى الله عما يشركون يشرکان یې نه دی ویلي ايشركون جمع راوړي دا وهم يخلقون جمع راوړي دا نو ته چې تسنیه غي دواړه ذکر کړي دا جمع ولې راړي آی ندی مراد دینا مراد عامه جوړه د انسانانو ده چار ځای کې انسانان مشرکان بچې نه نو دا الله نه غواړي نو چې الله بچې ورګي نو ایدا می فلانه بابا را لړزولې دا می په زیارتونو باندې غوښته و بیا دا الله سره بل څوګي صدر ګرځي نو معنا دا ولا استدیون لهم نصرا توان نلری دیل د امداد او نه د خپل ځانونو امداد کول شي تاسو غي ستارو ګرځول الله سره سورہ یاسین کې بيزاو یا میات کو ان شاء نغرقم فلا صریخ لهم وان تدعو مل الهدى وکترا غواړي د الهي داتا نو تابعداري نه کوي ستا برابر ده تاسو باندې که تاسو دعوت ورکوي دی لاو که تاسو غلی پاتې کیږئ دای په ضد دي نه مني ان الذين تدعون من دون الله یقینا غسان چې تاسو را مدد کوي بغیر د الله نه بندیان دي تاسو غونډه کې عبادون بندیان دي یره وای دا بوتان را مدد کوي نو دلته عبادون وای یره وی عباد معنا جزان نور پسې وی ام سالکم تاسو غونتا کی نو آیت بوتی که بندا کته بوتی نو بیا نیت می کړی دی بوت مولا پسې الله اکبر او که بندای نو ستا بچان بنیان را مدد کول ولیدو شرکاکم نور دوای را مدد گئی دی برای خاندان ستاسو او بیا زما د مرگ بندو بسو کئی او مال مولد مرا کوئی ان ولی اللہ اللذی نزل الكتاب یقینا زما معاون الله غزاد دې چې قران نه علی ګلې دې رسو سورہ یونس کې بیا یو یایم کې راځي چې ما په الله ځان سپارلې وای بی شکاز تعبیر داغی چې وای کی کول شي ماته طرف طرف زمانہ تا پورې ټوکی کوي چې وای را نشوي نن دی وسه نن دی جوړ کړي هاذا بصائر من ربکم دا دلائل طرف طرف تاسو نه او هدایت او رحمت د پاره دا قوم چې غي ایمان راړي ترغیب ال القران چې قران ویل شي نو وګوتا کېدا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه مجموع فتاوا کی ذکر کئی هغه وی وقد یکون الثواب مع مسلم کله صحیح خبره د امام مسلم سره ای ځکه امام مسلم وی چې اذا قرأ فانزتو کله چې امام قرات کوي نو تاسو غلی شئ او بیا غوي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کلا چې لوستې شي قران نو غوږ کې دی دیتا غوږ وتا کېدا تی اور تا تا امر فانسیتو دے نو سود غلی ادریدل که اوری او که ناوری او تبا غلی اولالی امام ابو حنیفه زکوی امام پسی سورہ فاتحہ مو آیا او من کان له امام فقرات الامام له قرا د چا چې امام یي نو د امام قرات د مقتدی لپاره قرات دی نو امام چې قرات کوي نو ستا قرات او شو وایذا قرئ القرآن کلا جلوسته شي قران نو وکي دی تاو چپ شي شیطان شاغت ورکړی دې ټوپونه ویو هو الله هو الله الله هو الله ودون الجار من القول او نه پتی زد وینا نه الله وی دون الجار پتی زبانه وای او پاکی بیان ای الله لرا ولو یسجدون او دې الله د دې تابعدار صورت کې درې مسلې وي یو تسلی او پاغي واقع د موسی علی السلام وګور ازړې نو تنگ کړي دیم اتباع د مانزله او گئی او پاغي باندې واقع د شیطان اول کې وګور شیطان د الله حکم نه منل ذلیل شو او درېمه مسله بیان د توحید او رد شرک چې نوح علی السلام وای یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره هود علی السلام وای یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره صالح علی السلام وای یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره شعیب علیہ السلام وئی یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیر چې دی او الله عبادت کوي بغیر د الله نه د بل چا عبادت مکوئی ورئی زمنګا یو مرګره د کلی په دې درس کې می شمشو کمر کاکا ککه کاکا وته وئی پروندا ټبر عدل ته درس نه لاړ ټبر یې وفات شوی دی، کور واله یې وفات شوې ده، دعا وکړئ چې الله د هغې مغفرت نصیب کړي او الله ورله هغه جهان ښایسته کړي او الله یې پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي. زموږ یو بل ملګری دی طارق انګلینډ کې بیمار دی، اے مال دعا وغواړی دعا وغواړی چې الله ولا صحت کامل ورکی د ټوپای د بارا خېلو دی نو بیمار دی الله دې روغ رمټ کی او الله دې جوړ کی نور چې سره مسلمانان رونه خويندې مشران کشران وفات شوی دي الله دې ټول مغفرت نصیب کی سو بیمارانی الله دې شفای کامله ولور کی چې آسان وای جو ضرورتونه یې الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي چې کورونو کې مسلې تکلیفونه یې الله دې هغه مسلې حل کړي او الله دې کورونه د خوشاله او د برکتونو کې چې اولاد دې الله دې نیکان صالحان اولاد ورکړي او چې اولاد دې الله دې مور او اولاد سترګې خون کې وګرځي الله دې زمونږ د درسونو د قران په ښه طریقه باندې سر ته ورسي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په صحیح طریقه د قران او سنت خدمت وکړو الله دې زموږ د عمل قبول او منظور وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه اذان